بلدا چې آدم علیه الصلاۃ والسلام استاد وګرځیدو د ملائکو نو د استاد درجه هغه اوچته وی د شاګرد نه کله چې دا رشتہ د استادۍ او د شاګردۍ هغه قائم شو نو ملائکو د الله د استاد ادب هغه حکم کوي اسجد لآدم زکه د استاد ډیر لوی قدر دی د علی رضی الله تعالی عنہ مبارک راضی چې باندې چی او د سماعتي د پاره خپوچته کی نو دا د د د بلوغت نه خي علي رضی الله تعالی عنہ هغه ته وی ته زما استاد شي ستانه ما یو ټکی زده کو زستا غلام شوم خلک حیران دي چې د علی رضی الله تعالی عنہ مقام او د دغه باندې چې او دهاتی مقام د یو ټکی په وجه باندې سره احترام کوي نن خو به ته غوړ قران زده کی علم به ته زده کی نمک حرام به په استاد به اعتراضونه کوي استاد مال څه کړی دی او استاد مال څه وکړل نو د علم درجه د عبادت نه اوچته ده دارنګي د امام مالک رحم الله بارک رضی چاغه د خپل استاد هغه تذکرہ ډیره کوله په خپل درس کې چاته تاسو کو چې د استاد تذکری په درس کې ډیر کې یعنی ډیر یادې دعاګانې ورته کې او د مور او پلار تذکری ډیر نه کې خو د استاد قدر احترام چې چا کړی دی نو الله دنیا کې زلولی دی